او لا تر دې دمه یې هېڅ ډول پرمختګ نه دی کړی، ځکه نو دې ته اړ شول چې د بمونو مور هم استعمال کړي. دوی داسې فکر کاوه چې په دې بم به د زمرو زلمو حوصلې ماتې او په زړونو کې به یې سپېڅلې عقیده ووژني، خو لله الحمد زموږ رب الله عز وجل په یاد ستر برید کې کاملا د مجاهدینو حفاظت وکړ او په دغه برید کې مجاهدینو ته هېڅ ډول تلفات نه دي رسېدلي. په دې اړه د خراسان امیرالحرب مؤمنو ولسونو ته داسې ډاډ ورکوي. نو د هغه قوت او طاقت ته د دې ویولو شته نه مواد چې دی را هغه څه شی دي نو هغه د خپلو دوستانو نه او د خپلو ملګرو نه او د خپلې ډلې نه همدغه شان دفاع کوي چې د دې و دغه اټمي اټم نه وروسته دا غټ بم د هغه هم الله جل جلاله د خپلو دوستانو نه دفاع وکړله او مجاهدینو ته الله داسې یو سکینه او اطمینان ورکړی دی چې هېڅ څه کښې هم نه دي الحمدالله هغه کوم انغماسي مجاهدین چې دیو ته د کمین په انتظار کښې دي نو هغه اوس هم ښه برابر دي او هغه ساعت یې د هغو سره زمونږ رابطه وشوله او الحمدالله بېخي هغوی برابر دي او الحمدالله ښه په اوچت مورال کښې دي ښه په جذبه کښې دي هغو ته لا مخابرې د لارې نه چې یعنې مونږ خبر کړل چې په میډیا داسې یوه خبره روانه ده موخو لپاره کېدونکي تبلیغات دي. وحشي امریکایان لله الحمد د اسلامي دولت د مجاهدینو د جنګي تکتیک په وړاندې پاتې راغلي او د اسلامي خلافت مجاهدین د لوی الله عز وجل په فضل د ځانګړي جنګي تربیت او تکتیک له مخې په دې توانېدلي چې د دغه راز سترو بریدونو په وړاندې خپل تلفات نشت برابر او خپل استقامت قایم وساتي. د یادولو وړ ده چې دښمن له دغه برید وروسته ډېر زور وواهه چې رامخکې شي خو د اسلام بچو ورته په هېڅ ډول د پرمختګ اجازه نه ده ورکړې او راغلې قوه په جمودي حالت کې له وېرې او ډار په ملتیا هسې شپې سبا کوي. چې په مختلفو اسلحو سمبال وو، راس الجاده او ابوالطوب منطقو ته نږدې د عراق د اتحادیې او افغاني شپوځ پر مورچلو حملې کړي چې په نتیجه کې یې ګڼ مورتدین مړه او زخمیان شوي د عراق ښار په مختلفو منطقو کې د اسلامي دولت نښه ویشتونکو پېنځه تنه ملګري وژلي او یو حمر ټانک یې د ابوالطوب په منطقه کې د لوی سنایپر په واسطه له کاره غورځولی همداراز د اسلامي دولت د ثقیله کتیبې مجاهدینو د المتاحن په منطقه او د الابار منطقې ته نږدې دا بریدونه موږ ایمان نور هم پیاوړی کوي، زموږ عقیدې نورې هم مضبوطوي، زموږ تجربې لا زیاتوي، موږ تربیه کېږو، روزل کېږو او د یوې سترې جګړې لپاره تیارېږو بإذن الله. هو! دا بریدونه زموږ صفونه پاکوي، د خراسان د غیورو ولسونو له ذهنه او فکره ټول هغه شکونه چې مرتجینو او کفارو پیدا کړي وو له یوه سره لرې شول دوی اوس دا جګړه د صلیب او اسلام جګړه وبلله دوی اوس دا جنګ خپل جنګ وګاڼه او دوی اوس له یو مخه د اسلامي دولت لیکو کې د یو ځای کېدو په نیت راپورته شول نور نو ستاسو منحوسې څېرې او ناوړه کړنې را ښکاره او ټولې نړۍ ته علنې شوې. تاسو نور په خپلو خولو د اسلام نور نه شئ وژلی. تاسو مات، ذلیله او شرمنده یاست. ستاسې ماتې ستاسې د پوچو تبلیغاتو او دغه راز سترو بریدونو ته له اړکېدو څخه جوتېږي. ای د کفر سرلارو او د دوی د بې لارې قافلې همرکابه مرتدو لارویانو! تاسو ته الله عزوجل مهلت در کوي، لا مو د مجاهدینو په لاس د حلالي لپاره لکه د قربانۍ څاروي چاغوي موږ د خراسان زمري موږ د اسلامي تاریخ د غزواتو د لومړیو اتلانو بچي موږ د نبوي منهج سرښندونکي لارویان تاسو د دغه راز بریدونو هېڅ پروا نه لرو او نه یې په کیسه کې یو دا ځکه چې په چوپړ بوختې دغه کفري رسنۍ د دوی لوډسپېکرې طاغوتي رسنۍ هم په یوه خوله لګیا دي دې ته کمپاین کوي او د دې بم نه یې په اصطلاح یو بلا جوړه کړې وي یوه خوا یې ترې جوړه کړې دلته مجاهدین یې کیسه کښې هم نه دي دا چې ولې خراسان کښې دوی دومره طاقت استعمالوي د دغه بم پر وړاندې د مجاهدینو ثبات او استقامت څه ډول دی او د تلفاتو په اړه به د خراسان امیرالحرب سره یو څو شېبې خبرې ولرو په دې هیله چې تر پایه راسره پاتې شئ لومړی خو مولوي صاحب تاسو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وړاندې کوم والسلام ورحمت الله وبرکاتو مولوي صاحب محترمه دغه تېره شپه چې صلیبي ټلوالې خپل اخري زور هم استعمال کړ چې دوی ورته بمونو مور وایي او درون بم دا یې استعمال کړه اوس پرې لګیا ده ټوله کفري نړۍ او تاغوتي میډیا په دې باندې چاپېره ده چې دوی دغه شان بم استعمال کړی او تلفاتو ته یې په تمه دي لومړی خو یې راته دا ووایي چې دغه بم تلفات لري نه لري د مجاهدینو د اوسني وضعیت په اړه، د دوی د ثبات او استقامت په اړه که اورېدونکو ته معلومات ورکوي. بسم الله والصلاة والسلام علی رسول الله. محترم عظام صاحب، ځینې خبره ده چې د مېډیا د لارې نه ترې مونږ هم خبر شوو، تاسو هم ترې خبر شوي وئ چې لکه دېو داسې یو غټ بم استعمال کړو، د اېټم بم نه وروسته دا ډېر لوی بم دی چې دېو په دوه زره تین کښې جوړ کړی وو، هغه اوس استعمال کړو. نو بم د دېو خو الحمدلله بېخي ذره هم ورته یعنې تلفات هم نه لري په یو مجاهد باندې الحمدلله شګه هم نه ده لګېدلې د دغه بم او نه دې څوک د دې بم نه داسې یو خبر شوي دي چې ګنې دې و داسې یو غټ بم استعمال کړو د هغه وجه هم دا وه یقیني چې د دنیاوالو په نظر کښې خو دا ډېر لوی بم دی چې یوولس ټنه مواد لري دا خو بل طرف په دې باندې دوی سوچ نه کوي چې موږ د کوم رب دپاره راپاڅېدلي یو، هغه ډېر د قوتونو او طاقاتونو خاوند دی، هغه د بادشاهانو بادشاه دی، نو د هغه قوت او طاقت ته د دې ویولو شته نه مواد چې دی نو هغه څه شی دي؟ نو هغه د خپلو دوستانو نه او د خپلو ملګرو نه او د خپلې ډلې نه همدغه شان دفاع کوي چې د دې دغه ایټم نه وروسته دا غټ بم هم الله جل جلاله د خپلو دوستانو نه دفاع وکړله. او مجاهدینو ته الله داسې یو سکینه او اطمینان ورکړی دی چې هېڅ ټکي هم نه دي الحمدالله هغه کوم انغماسي مجاهدین چې دیو ته د کمین په انتظار کښې دي نو هغه اوس هم ښه برابر دي نو هغه ساعت یې د هغو سره زمونږ رابطه وشوله او الحمدالله بېخي هغوی برابر دي او الحمدالله ښه په اوچت مورال کښې دي ښه په جذبه کښې دي او مخابرې د لارې نه چې یعنې مونږ خبر کړل چې په میډیا داسې یوه خبره روانه ده خو الحمدالله د هغو ثبات او د هغوی استقامت ښه برابر دی او بېخي چې بیا نه هېڅ اعترافات نه شته دی، ټول مسلمانان دې په دې ښه مطمئن اوسي. الحمدالله ثم الحمدالله شیخ صاحب محترم که دا راته ووایي چې دغه صلیبي ټلواله علت څه دی چې په خراسان باندې دومره زور ازمایي کوي او هغه بم چې په نړۍ کښې په لومړي ځل استعمالېږي هغه پرې استعمالوي او همداراز عیسی علیه السلام به د دې مشر دجال به وژلي، صلیب به چې دی نو هغه ماتوي، نو دوی په دې باندې پوه دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه احادیث او د هغوی چې دی نو هغه فرمانونه دوی خو مطالعه کړي، دوی خو په زده د وینا کښې دي، دوی خو په دې پوهېږي چې دا خلک د اخرني پیغمبر حق دی، نو هغه دا ویلي چې په اخره کښې به د خراسان له طرفه. تورې جنډې به را ښکاره کېږي او په دې کښې به چې دی نو د الله خلیفه چې دی نو مهدي به پکې نو دوی بیا د مهدي د تاریخ نه هم خبر دي او بیا خپل حالات هم ورته چې دی نو هغه بیا معلومېږي نو همدغه ډله ده الحمدالله چې را وتې ده او دوی د را روان خپل مستقبل ډېر خطرناک په دې کښې ویني او انشاءالله یقیني هم دغه شانتې ده دوی کوشش کوي چې دا زر تر زره مونږ ختمه کړو خو انشاءالله چې دی نو دا د ختمېدو نه ده او انشاءالله ډېر زر به الله جل جلاله د دې خراسانیانو په لاس باندې الله جل جلاله دا ټول خراسان به هم فتحه کوي او ان شاء الله دا خراسانیان به چې دی نو د امام مهدي چې دی نو مدد ته هم ځي چې د هغه په قیادت کښې به ان شاء الله د دې صلیبیانو ښځې به چې دی نو هغه وینځې کېږي د دې بچي او سړي به ان شاء الله غلامان کېږي او په عامو بازارونو کښې به د الله په مدد سره ان شاء الله خرڅولی کېږي ان شاء الله ان شاء الله مولوي صاحب په اخره کښې د دغه راز بریدونو په وړاندې د اسلامي خلافت د مجاهدینو ثبات او استقامت په اړه ولسونو ته ډاډ څه دی کوم اطمینان ورکوئ او ځوانانو ته مو پېغام څه دی چې اوس هم همداسې په غفلت کښې پاتې شي او که نه نور خو خبره بېخي ډاګیزه او ښکاره شوه زه احسان صاحب عموما ټولو مسلمانانو ته دا وایم چې ګوره د الله مخې ته به تاسو څه جواب ورکوئ بېخي اوس د اسلام او د کفر او د صلیبیانو او د مسلمانانو جنګ په میدان باندې چې دی هغه شروع شو او صرف اوس د دې ویټم ته چې دی هغه انتظار دی چې ایټم استعمالوي خو انشاءالله مونږ به چېرې یو انچ هم د خپل خبرې نه وانه وړو او تاسو ته به مونږ دا وایو مسلمانانو چې کورنه ویښ شئ راپاڅئ او نور چې دی نو بس دا اعتراضونه او دا شکوک او شبهات چې دی نو دا ختم کړئ ګنې د الله مخې ته به چې دی نو بیا تاسو څه جواب ورکوئ او الله ته به چې دی نو تاسو څه وایئ د قیامت په ورځ او خصوصا هغه ځوانان چې هغوی اوس هم په تنظیمونو کښې دي او دا رنګې چې دی نو په مختلف تنظیمونو کښې خپل مشرانو دوکه کول به او یو څه بل څه به ورته چې دی نو هغه ویل او هغوی راوتي به د دې مقصد دپاره نو هغو ته زه دا وایم چې پرېږدئ بس نور دا خبرې چې دی هغه ختمې کړئ او راشئ نن د اسلام او د صلیب چې دی هغه جنګ روان دی مخامخ لاس په لاس باندې جنګ روان دی او الحمدلله ډېر زیات مجاهدین دي دلته خو دومره ده چې هغه تاسو د کوم مقصد دپاره راوتي وئ د کوم مقصد دپاره هم کورونه پرېښودل کلي علاقې هم پرېښودلې او د کوم مقصد دپاره هم زخمونه او دردونه چې دی هغه وګالل نو هغه مقصد چې دی هغه هم دلته دی اوس الحمدلله دارالاسلام قایم دی او راپاڅېږئ نور د غفلت دا خوبونه چې دی هغه پرېږدئ داسې ولې دوی دې ته اړ شو چې په دې لږو او په دې کمو په دې غرونو کې ایسارو مجاهدینو باندې امریکا خپل د اټوم نه لاندې او خپل وروستی طاقت استعمالوي؟ په دې اړه اول د یو څو تنو مجاهدینو سره مرکه کوو چې هغوی د دې بم نه څومره متاثره شوي دي او دې بم څه تکلیف دې خلکو ته جوړ کړی دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. بهترین شی چې کوم دی هغه شهادت دی نو چې زمونږ دغه دوه مقصدونه دي که نه نو بیا کو دا خو لا لس زره کیلو یې را باندې واچوه کو ایټم را باندې استعمال کړي که نه نو انشاءالله زمونږ په هېڅ پروا نه شته او انشاءالله مونږ د الله د نظام دپاره جنګېږو چې کوم دی و هېڅ مسله نه شته چې کو دین را باندې غټ بمونه ورشي او که هر څه وکړي چې کوم دی نو مونږ د دې نه هېڅ تاثر نه اخلو او دې ته ښه خوشحالېږو انشاءالله مونږ مرګ ته خوشحاله یستو نو چې سړی مرګ ته خوشحالېږي که نه او مقصد یې د الله نظام د الله په ځمکه راوستل وي هغه به تش شي ولې وېرېږي نو انشاءالله تعالی مونږ دې نه هېڅ تاثر نه اخلو او هېڅ خفه کېږو نه هو نو یو سړی چې مرګ پسې کډه ګرځوي هغه به دې به هم نه څه ووېرېږي امیر صاحب که راته ووایاست چې ولې صلیبي ټلواله او امریکایان په خراسان کښې په مجاهدینو باندې دومره ستر بریدونه کوي علت یې څه دی زما خو ځان له خپل خیال دا دی که نه چې د خراسان دومره بهترینه خاوره ده که نه چې دې نه مخکې روسیانو ماته خوړلې ده او د هغې نه مخکې چې کوم دی پیرنګیانو دې خاورې نه ماتې خوړلې ده نو اوس چې کوم دی دوی د دې نه یېرېږي او ډار خوري چې مثال طور باندې چې کوم دی کېدای شي مونږ هم دې نه الله پاک دې خاورې نه ذلیله وباسي نو په دې خاطر باندې چې کوم دی دا خاوره قیمتي خاوره ده نو په دې خاطر باندې زما څونه فکر را ځي دا یېرېږي چې څونه حضور پرې شي استعمال او کوشش کړي زور استعمال کړي انشاءالله تعالی مونږ خپل دین باندې مطمئن یو چې کوم دی او مونږ ته به هېڅ مونږ باندې هېڅ تاثر نه کوي انشاءالله مونږ ته خوشحال یو امیر صاحب که دا هم را ته ووایې چې څه لامل دی چې د دومره سختو بمبارونو باوجود مجاهدین بیا په استقامت کښې د استقامت وجه څه ده؟ مونږ په خپل دین باندې مطمئن یسو که مونږ دا جنګ چې کوم دی که دا د الله دین د سربلندۍ لپاره دی نو چې خیر د الله دین د سربلندۍ لپاره جنګ کوي او د ارزو یې د الله نظام د الله په ځمکه راوستلي او ارزو یې شهادت یي که نه دغه نه ګبراوېږي نعمتونه را کوي په جنت کښې راته الله پاک چې کوم دی لکه مثال طور باندې قسم قسم نعمتونه را کوي نو هغې ته مجاهدین خوشحاله دي نو په دې خاطر باندې نه مجاهدین د مرګ نه یېرېږي او نه د دې اوس د هېټم او د بل شي نه یېرېږي ډېره مننه السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله مؤمن اورېدونکو نو د همدغې مرکو په لړ کښې اوس د یو بل ورور سره خبرې کوو چې بله خبره دا چې مونږ الحمدالله په دې باندې زمونږ حوصلې نه دي ښکته شوي زمونږ لا پورته شوې الحمدالله حوصلې ډېر زمونږ ایمان ورسره زیات شوی الحمدالله دا خو یو بم دی چې زر بمان دي نور هم همداسې روار کړي دا دې مور ده د دې بمانو مور دوی ته ور دی پلار دې همداسې روار کړي مونږ الحمدالله ډېر په دې باندې ایمان نور هم شپه ورځ کار وکړئ او ټوله ځمکه له په مینونو وکرئ د ځمکې پې تندرونه را پاڅوئ دا امریکایي ټانکونه په خپلو بمونو ټوټه ټوټه کړئ او د اور د لمبو خوراک یې کوي ای د اسلامي دولت مېړنیو غازیانو مئین اوسئ زموږ رب موږ سره دی فيا كتائب الانغماسيين ويا قوافل الاستشهاديين ويا سرايا الاقتحاميين يا طلاب الشهادة والحسنى وزيادة يا سعاة إلى الجنان والرضوان یو ځل بیا د اسلام میندې خپل بچي په شا ټپوي یو ځل بیا پسمنې مېرمنې د خپلو مېړنیو خاوندانو د موضوع تسمې ورتړي یو ځل بیا د اسلام د عصمته خویندو خپل زمرو وروڼو ته کمربندونه له شا ور وتړل او د کفر او اسلام د تودې معرکې ډګر ته یې واستول یو ځل بیا د اسلام پیر کرم او عظمت را ژوندی شو یو ځل بیا خویندې هم د خپلو مېړنیو ورونو سره ګرمو سنګرونو ته را ووتلې نو ای د ښاریو په شور او شر کې ورک زلمیه ته نو څه ته ګورې ته چا ته او څه ته انتظار کوې را پورته شه دې مکارې دنیاګۍ ته شا کړه او د اخرت جوړول په فکر او د شرعي نظام د تطبیق په موخه نور د سنګرونو غېږې ته راشه او که تاسو د جنګ شاتواران نه یاست نو د ابن قیم رحمه الله خبره چې بیا خپلو ښځو ته لاره خلاصه کړئ چې د جنګ پل وچلوي ای د ګیرو او پټکیو باوجود ښځو قدرمنو اورېدونکو دا و زموږ د نن شپې نشرات په دې هیله چې د فایدې وړ مو ګرځېدلي وي سبا سهار شپږ بجې چې د ازبکي نشراتو سره ورپسې د زري نشراتو سره او بیا ماښام اووه بجې د پښتو نشراتو سره ستاسو درانه خدمت ته راځو تر هغې مو په رب العالمین ځان سپارو والسلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو